اللهم صل على محمد النبي الامي وبارك وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت آخری احوال او واقعات خصوصا د مرض وفات احوال شروع چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندګۍ اخیری ایامو کې کم واقعات احوال تیر شیو داغینا بازی پرون ویل شو نبی علیہ السلام په دغه شپه ورځو کې کله چې د نبی علیہ السلام بالکل د زندګۍ آخري ورځ شپې وي نو په دې ورځو کې یو ورځ او حد تلاړ د حد شهیدان چې کوم د احد میدان کې دي داغي قبرونو زیارت تلاړ احد مدینه کې غار دی او مشهور غزوه د احد داغي په لمن کې شوی و او د احد شهیدان الته دفن دي دغلت اصل کې دو مقبري دي یو مقبره کې حمزه رضی الله عنه عبد الله ابن جحش رضی الله عنه مصعب بن عمر دا او سباز صحابه تر لسو پورې په یو قبرستان کې دی هغه نه دا چار دیواری تاو ده کوم خلک حج عمره لتلی کتلې او بل د دغه نشاته خوابله اې کې تقریبا 50 60 صحابه دفن ځکه چې په وحد کې تقریبا سه ګڼ تعداد 70 72 صحابه کرام شهیدان شي بهرحال نبی علیہ السلام لاړ او الته په دې اوحد شهداو باندې جنازه وکړه حالانکه دا اته کاله بعد واقعا اته کاله مخکې وفات شوی دی او دا د نبی علی السلام د وفات ایام دي نو تقریبا اته کاله بعد نبی علی السلام به دي جنازه کوي جنازه مخکې شوی و خو دوباره حدیث د بخاری کې راځي نو څوک وایي دا خو حقیقت کې جنازه وا خدا خصوصیت د نبی علی السلام ګینه یو ځل جنازه شي نو بیا په قبر جنازي نه کی خدا د نبی علی السلام یا خصوصیت ته او یا حدیث کې د نبی علی السلام بارک راضی چې صلا نو صلا کلا عربی کې دعا تم وای نبی علی السلام دعا وکړه هغه شهداو د احد لا دا یو واقعا هم د اخیری ایامو کې شوی و عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ صحابي دی او ای دا نبی علی السلام دا سیوال کول اخیری وخت کې قبرستان دلار وی کل مودع للاحیاء والاموات کنا نبی علیہ السلام اصل کې مړو جمدو ټولو نه رخصت غستا اخیره ایام سپیکر لوډ سپیکر هغه ده شور پکې لګ معمولی و د مړو جمدو ټولو نه رخصت غستا او دې د پاره چې بس زم بیا به ملاقات ني نو د وحد مقبره تم تللی او بیا التا نبی علیہ السلام داغا مقبره نه پس مسجد نبوی ته واپس راغې او د مسجد نبوی منبر ته وخت قبرستان نه راغې مسجد نبوی ته فاصله دا ورکه او الته خطبه وې نبی علیہ السلام په منبر وی انی بین ایدیکم فرتن وانا علیکم شهید زه غوړ استاسو نه مخ کې تلون کې زه د روانه دنیا نه د نظم او زب تاسو باندې قیامت کې گوایم پتا سو باندې با گواہی کوم چې دا زما امت ده دا مؤمنان دي دی ما سره ایمان روړې ده او دا د جنت مستحق دي او دارنګ ما دوی ته دین رسول ده تبلیغ مې کړې ده یو خبره داو دویمه خبره په دې موقع باندې داو فرمایلا چې ویني لست اخشى علیکم ان تشرکو بادی په دې نه یریګم چې زمانه بعد به تاسو شرک وکړي ځکه صحابه کرامو یو ځل شرک او جهالت نه راغلي دي نو بیا چې یو سړی توحید زده کی ایمان اسلام وروړي بیا شرک ته نه ځي او صحابه کرامو نه خدا تصور نشو کېره نو د شرک نه نه یریږم ولکنی خشیت علیکم الدنیا ان تنافسوها یریګم پدې چې تاسو باندې به دنیا ډیره فراخه شي نو اسنه دنیا فراخه شي او د دنیا د فراخه د وجنه آخرت نم مشغول نکی دین او آخرت د نه پاتې نشي عام امت ته پارمدار ټید چې امت کې شرک زې بځې کیږي ولیکن دا چې ټول امت واپس ټول شرک شروع کی داسې بني دا امت لکه څنګه چې نور قومونه امتونه ټول شرک کې مبتلا شي نو دا امت به ټول شرک نه مبتلا کی هر وخت به دې کې اسلام توحید تازه ها البته دا دا چې دنیا فراخېدل دنیا ډېرېدل او د دنیا دا خاصیت ته چې کله ډېر شي او هدرای شي پیسې راشي بیا د سړی نه دین پاتې شي توجه کم شي نو نبی علیہ السلام زما یا رب تاسو دا غلا دا یو واقع شوه بل واقع دا شوه چې نبی علیہ السلام په دغه ایامو کې اورز بقی تم دلو جنت البقی چې ورته وي مسجد نبی سره خوا کې قبرستان دی پای کې عام صحابه کرام دفن دي لوی لوی صحابه کرام ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها قبر پکې ده د عثمان رضی الله عنه قبر پکې ده ډېر صحابه دي پکې دا بالکل د سفر اخیری ورځې شپې سفر میاش پس په ختمې دوه نبی علیہ السلام د شپې را پاسه او د نبی علیہ السلام یو آزاد کرده غلامو ابو موهبه ام مسجد کې ودو اپا سي وراله اے را پاس رازا ما سر رازا نبی علیہ السلام به دغه سی بقی ته نور کلم ته قبرستان د بلاړ د شپې بم کله کله ته او په دغه ورځ ځان سره دا صحابي د جمعات ناروان او ام المؤمنین رضی الله عنها وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا سیته زما کور کې به شپوانو بکی ته بکلا لاړ نو دازله ځان سره دا صحابي کړي د دې وجه چې اصل کې نور سوق نو نور کله خو یوازې ته خو دا ځل ځان سره د اصحابي په دې بوزي چې اصل کې آخري شپې ورځې دي نو د قبرستان کې د څه خبره اترې کوي چې د اصحابي یادي کې امت ته ورسه آخري ایام بهرحال وی نبی علیہ السلام بخی ته ورغه التا د قبرونو خواته چې نږدې شنو وی السلام علیکم یا اهل القبور څنګه چې قبرونو ته سلام اچول کی د قبرونو ته دا سلام په دې معنی نه چې هغه اوري خو دا غوی د پارا دا سلام په معنی دا دعا ده الله دې تاسو له امن درکې سلامتی درکې او نبی علیہ السلام بیا فرمایل لے یحن لکم ما اصبحتم فیه مما اصبح فیه الناس تاسو لده دا حالت مبارکی داغینا چکم خلق پکیره مطلب دا تاسو دنیا نه لاړای په امن شوي د فتنو نه جمدی فتنو کې اخته او فتنه را روانه او بیا نبی علی السلام په دغه مقوي چې واقبلت الفتن كقطع الليل مظلما يتبع اولها اخرها والاخره شر من الاولى او نبی علیہ السلام دیش پکې ډېر فتنه متوجه شو ځکه پیغمبر چیزی خو فتنه برازي نو فتنه رااله او داسې فتنه دي چې ورستنه با لومبنو پسې مسلسل راځي خو لیکن هر ورستنه فتنه د لومبه فتنه نه ډېر د خطرې ده ځکه هر فتنه رست راځي د مخکینه نه زیات حالات رست راځه خرابيږي فتنه زیاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه کار وکړو او قبرستان ته لاړ د نبی علیہ السلام په جون کې خو فتنه نه وي او بیا سنا صداوا چې د ابوبکر صدیق دور کې بعض خلک لکه مسلمت الکذاب نبوت داوا وکړه مرتدین خوشا پیدائش مانین زکات نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه او صحابه کرام د خلاف جهاد بیا عمر رضی الله عنه دور پورې فتنه نه وي ځکه نبی علیہ السلام د عمر رضی الله عنه مبارک ویلو چې دا عمر چې د فتنو ته دیوال دی دیوال او یو روایت مخکې تیر شو حذیفه رضی الله تعالی عنہ نه عمر رضی الله عنہ تپوس کړي ورته فتنو حالات راته وایا ځکه حذیفه رضی الله عنہ فتنو باندې ډیر ماهر و د فتنو احادیث غنه نقل ځکه نور صحابه کرامو د خیر تپوسونه کول خو ما به د شر ډیر کول شر نه مراد د فتنو ما چاینده سه حالات را روان دي امت خبر شي نو ما وته سپتنی یاد کړی دا دا ماته وی نه دغه نه یادو دا وړي فتنه دا بکیږي او دا بکیږي دا نه یادو هغه فتنه یادو ما چې هغه لکه سم سیلابونه سیلابونه راځي خطرناکه فتنه حذیفه ابن یمان رضی الله عنه ما وته وی امیر المؤمنین ته غم مکوا ته غم مکوا ولی هغه فتنو ته یو دیوال دی او دروازه ده پکې وی ماتا عمر زلان هوی چې ښا دروازه ده هغه دروازه به ماتی ک کلاوی کی با ایما وته ماتی کی با ماتولې بش نو بهر حال دروازې نه مراد عمر رضی الله عنه او دیوال نه او عمر جلان هو پوه شو چې دا هما یادای نو مطلب په خپل مرګ بمری کې شهید کولې بشي او زه پر ځان نه ماتولې بشي شهید کیږي با عمر جلان هو شهید کړي شو بیا نو دا حدیث مطابق عمر جلان هو پدنو د بارا لوی دیوالو عمر جلان هو کله شهید شو بس د فتنو شروعات شو امت کې او بیا د عثمان جلان دور کې خو ډېر فتنه راپورته شو بهرحال نو د نبی علیہ السلام دور کې نوې د عمر زلان هو دوره پورې د فتنو ته دیوالو ورستو بیا دا غین آباد فتنو سرونه رات پور تک دغه صحابي ابو موهبه وی چې بیا نبی علیہ السلام ما ته متوجه شو او ما ته وی یا ابا او بیا د جنت اختیار هم راک د دنیا خزانه او دلته پاتې کېدل غواړي که جنت غواړي نو وای ما د دې دواړو خبرو په منځ کې د الله ملاقات غوړه کړ دنیا کې نه پاتې کېږم مخکې ویل چې پیغمبر ته اختیار ورکړي کی د وفات وخت کې دنیا نزي کې ساره نو ما تم د اختیار راش نو ما جنت او د الله هغه ملاقات غورک وی ما ته بیا یا رسول الله تا دنیا کې پاتې کېدل غورک لک د الله ملاقات وی نبی علیہ السلام تموی چې زما مور پلار دې دانه قربان شي صدق ورکړه وی نبی علیہ السلام ورته نه دانشي کېره ما د الله ملاقات غورک بیا دا بقی کم قبرستان کې مړیو داغه د بار نبی علی السلام استغفار او بخنو غوستا او بیا واپس کور تراغه دا شپه چې تلو په سبا بیا د نبی علی السلام بیماری شروع شو سبالا د نبی علی السلام بیماری شروع شو دغه بیماری د نبی علی السلام د وفات سبب شو سبا دا سو شو تقریبا 27 یا 29 سفرو د سفر اخیری شپې ورځ 27 یا 29 ده او د پیر ورځ وا نبی علی السلام یو جنازه لاله د دغه بقی د شپې واقع نه بعد په سبا د پیر ورځ دا جنازه لتلې نبی علی السلام چې جنازه وکړه او واپس راته نو یکدم سر کې درد شو جنازه نه واپس آئے او صداع وتوي سخت درد شدید د سر اپراغه او دغه سر د درو رو رو زیاتې دو د نبی بیماری سخت شو او د نبی علی السلام بیماری به سخت وا ځکه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای چې نبی علی السلام خواته یو ورځ رالم نو د نبی علی السلام تبه ډیره شدیده تبه وا ما ته یا رسول الله ستاسو تبه ډیره سخت نه ده وی چې آو ما باندې ستاسو د دوو سړو برابر بیماری راځي لکه تاسو د یو کس تبا په ما باندې تاسو د دوو کسانو تبا په ما یوازې راځي زما تبا او بیماری ډبلی شدیدې او وجه دا ده نو عبد الله ابن مسعود وتوی رضی الله عنه چې ذالک ان لک اجرن اې دا الله پیغمبر بیا خوستا اجر ثواب هم ډبلی ځکه بیماری په سړی راشي او پای کې صبر وکي واویلونه کی د الله نه ګله شکیونه کی صبر پیو کینو الله غ بیماری د لپاره د اجر باعث کی نیما او ته رسول الله چې پتا باندې ډبل تب راځي نو خو اجر هم ډبلی نبی علی السلام به او دغه سره الله ډبل اجر راکړي خدلته یو عجیب واقع وشو نبی علیہ السلام چې جنازې نه واپس راته په سر درد شو چې کور ته را رسید دغل ته ام المؤمنین عاشر جنانو په سر درد ده دواړو سر درد او دا عجیبه نقطه علما وی بس دی کنه چونکه دوا محبان چې حقيقي محبت وي نو فطري تور داغي بعض احوال کله یو شي ام المؤمنین خو ډېر انتهایی مینه د پیغمبر سره او بیا د نبی علی السلام هم ډېر مینه د ام المؤمنین سره الته د نبی علی السلام په سر در شکور کې د دیم په سر درد شي نبی علی السلام چې تشریف راوړو نو ام المؤمنین سرونه یا رسول الله وا راسه په سر مې درد دی نبی علی السلام ورته بل انا یا عائشه وا راسه ستاو په سر صدر دی درد خو زما په سر دی سختو کنه ام المؤمنین ته وی او بیا نبی علیہ السلام د غپ یو خبر او کړه مزاح یو ام المؤمنین ته یا عائشه ما ذرک لو مت قبلی قمت علیک فغسلتک وکفنتک وصلیت علیک ودفنتک ولی خپکیږي کچرتا تمانه مخ کې مړ شوې غپ وسر لګي تمانه مخ کې مړ شوې اے نو غسل بدر کم کفن دفن بده کم جنازه بدر باندې او کم او دفن بده کم بلې خپکه دی وسر غپ لګو ام المؤمنین باندې دا خبره ناشنا ولګي دا خو خو مزاج هم داسي نا ورته ویاو کأني بك والله لو فعلت ذلك قد رجعت الى بيتي نفارست فيه ببعض النساء او خلاص بشرانا خزه خوې کنه خلاص بشرانا کداغه کار ته وکې کنه ما دفن کې نو لا دفن کړي بدینه مو چې کور تراشه بل واده باو کې خزه بل واده باو کې وي نو دا نبی علیہ السلام د غپ یو خبره په دا موقع باندې و او بهرحال نبی علیہ السلام نور سو نه وې د ام المؤمنین په دې خبره او مسکیش وی خاندل ځکه نبی علیہ السلام سر غپ لګو او حالانکه د نبی علیہ السلام وفات ته مخ کې وکړ ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وایي چې د نبی علی السلام بیا بیماری ډیره سخت وا دونه سخت ما په بل چا نه لیدل کم چې په نبی علی السلام خو ما اغبط احدا به هون موت بعد الذی رایت من شدت موت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې د نبی علی السلام په دې مرز وفات او زنګدن کې کومه سختی ولیدا نو دا غین آباد نا بیا چرته د چا آسان مرګ چې لیدلې ده نو هغه د نیم پس خېدلې مخکې ما دا وی چې آسان مرګ راشي وګوره سمرا بختورو په آسان مړ شو خو چې د نبی علی السلام سختی ملي د نو بس اوس آسان مرګ ته نه خوشاله یم نو پیغمبر باندې ګران مرګ راغې تکلیفونه به ډېر رااله نو چې څونه تکلیفونه لوی سړی تکلیف به ډېر راځي نو هغه ربه ګناونه معاف کیږي ام المؤمنین دا وایي دا دغه ورځې نه بس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری شروع شو تقریبا دیار لس یا سور لس ورځې مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار زکه چې داغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری دغه روز نه شروع شوه وا نو تر بل پیر پورې دا دا تقریبا دوا افتی دی دوا افته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری وا نو بهرحال د نبی علیہ الصلات والسلام دا بیماری شروع وا چې په دې شپو ورځو کې د نبی علیہ السلام بیماری د پیر نه شروع شو خو د چهارشنبه په ورځ سخت شو پیر باندې شروع وا چهارشنبه باندې سخت شو هغه اخیری بوت چې یادای کنه سفر دغه بیماری سخت شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دون سخت تبرا کمبل چې کوم چول شو یا شړې غسته وا ادا تبه د وجه دومره ګرمه و چې یا غشړې لا بچا لا سړنه شړې به ګرمه وا نو نه سخت تبا نبی علیہ السلام کور دې بدی کې په دغه ورځ نبی علیہ السلام کور کې د انصار راغلي دي او جمعات کې د منبر محراب سرناس دي او جاړي او یو ګور نبی علیہ السلام براته او دلته مون سره ناس توس پیغمبر بار نشی راوته دا خبره نبی علیہ السلام ته چاوکړه چې رسول الله دغه سي انصار خبري او جاړي نبی علیہ السلام ویخه حدیث کی راضی بخاری شریف نبی علیہ السلام وی خدا سیو کې د اوو کویانو او ډکی مشکیزه چې خلی کولو شوی نی په مې راواړوي چې تبه مې کم شي کنه تبه وای سخت شدت بس اوبو مو په امهات المؤمنین هم دغلتا موجود دي او دارنګ د دا کور کسان لکه عباس رضی الله عنه علی رضی الله عنه فضل بن عباس قسم بن عباس دا ټول د کور سړی دا موجودو او مهاتم ولاړې وې ټول خدمت ته نو دی داسې و و به راوړې او خانک لګنې کې خو ځکه کچا کمری خټه کنه نو د لامبلو د پاره وته لګن خانک کې خو پای کې نبی علی السلام کې ناز او دی په دوبل لګي لګي وراړولې په دې کې حکمت چې د و مشکیزه ولې یاد کړي د و کویانه ولې یاد کړي والله والا الله خپوي او رسول خپوي خو بهر حال او یاد او کو نور سنین د و یا کنایه د کثرت نه مطلب چې ډیرو برا باندې واړه ځکه چې تبه ډیره ده د تبه شدت ختم شي بهر حال دوی په وبا چولې د سره د تبع شدت کم شو نو نبی علی السلام ماسختن روت مانزلا ناستن منستمو د بوت پورز سره په کپڑا باندې تړلې او تبع سنسبتن کم شوی و مونږ یو کو او د مانزنه بعد بیا ممبر توخت او مختصر غونته خبره او بیان یو خو صحابه کرام ډیر شوق سره ورته کېناست او نبی علی السلام حمد او ثنا وې هم ثنا نه بعد د دغه بت پر ورځېنی هغه اخیری بت د سفر د سفر اخیری بت ځکه بل بت بیا ربی الاول کې راځي او پسې پیر باندې نبی علی السلام وفات شو یعنی یو هفته مخکې تقریبا نبی علیہ السلام حمد و ثنا نه بعد فرمایي ان عبدا خير الله بين ان يؤتيه من زهره الحياه الدنيا ما شاء وبين ما عنده نو فاختار ما عنده یو بندل الله اختیار ورک چې د دنیا د عذاب او زینت دا غواړي او کنا الله خواته زی د الله نعمتونه نو د الله غ بنده الله غ خوا او د الله نعمتونه غوړه کړل نو ځان یادې او خبر عامه کوي په دې کې دا خبره چې نبی علی السلام کړه سو نبی علی السلام لګیا د صحابه او زین سازی کوي چې تیار شي کنه ډیر وخت نه لګیا د زین سازی وره کوي په منبر د بوت پور ماسختن دا خبره وکړه چې او بندل الله اختیار دنیا کې د پاتې کېدو او الله ته د تلو ورک خدا الله دې بندا دا الله غا ملاقات او دا الله غا نعمتونه غوړه کړ په دې کې ابوبکر صدیق صحابه ناس دي نور صحابه دا خیال نه جوړې دا څوک یادای څوک به یادای نو انبیو کې فخوانو کې په دې کې ابوبکر صدیق فبکا ابوبکر ابوبکر زلان هو جوړل وی جړل وی جړل وقال وی وی فدینا ک بی اباهنا و امهاتنا زمون مور پلار دستانه قربان شي ته مونږ نه جوړ روانه اپوي شو کنه مور پلار زمون نه قربان شي ته سکه مونږ نه زی ابو سعید خدری رضی الله عنه وی وای مونږ تعجب کو چې دا شیخ اسی جاړي خو مونږ څه خبرو چې ابوبکر صدیق مونږ کې پوي سړیو اپ دې اشاره پوي شو زکه چې الله اختیار صرف انبیو ته ورګي د انبیو سلسله ختمه ده او خو دغه یو پیغمبر دی نو دا هم ځان یادای خو موږ اله په دې خبره پوه شو چې کله نبی علی السلام وفات شو نو بیا موږ وې چې وکانا ابو بکرن اعلمنا ابو بکر موږ ډېر پوه سړی پیغمبر په اشاروم پوي او دای چې قران سنت کې کله کله اشاری وي نو چې چا کې څومره علمي او د قران فهمي نو تدبر کوي غینا خبره معلومه بهرحال نبی علیہ السلام چې د ابوبکر جړولی دا او خفغان چې د خو پوي شو وی جړل او بیا د نبی علیہ السلام د ټولې ژوندۍ مرګره ځواني لړکپن بچپن بیا نبوت بیا مرګرتیا سفر غار کې او بیا ټول زندگی ابو بکر صدیق د نبی علی السلام سره او ډیر قریبی دوست با اعتماد دوست نو نبی علی السلام ول تسلی ورکړه وی وی ان امن الناس علیا فی صحبتی و ماله ابو بکر په دې تمام خلکو کې د ټولو نه زیات احسان ما سره کوونګي هغه ابو بکر دی چې ما سره مرګرتیام د ټولو نه زیات ده او په مال دولت هم لوټاو دا نبی علیہ السلام غلط تسلی ورکولا او د خلکو مخ کې دا غټ اعزاز دی کنه لوی مجمنا صدا اخیری وخت دی او نبی علیہ السلام د ابوبکر ناراضی دی صحابه ناراضی دی او بیا د ابوبکر احسان یادای چې ما باندې د ابوبکر احسان او د ویلی مو اخر وخت کې چې ما سره چا احسان کړو د ټولو احسان ما پوره ک سیوا دا ابو بکر نه چې دغه احسان بدله به الله قیامت کې د لور کوي ابو بکر لوی محسن دی پیغمبر هم یادوي ما باندې احسانات او خدا د پیغمبر اعلی ظرفی وګینه د پیغمبر لوی احسان په ابو بکر د ایمان اسلام نصیب شو بیا پیغمبر سترو کې هغه خدي ناغه یادای خو بیا مې دون احساناتی دي دون سیکړی دي چې دې بدله خو نه شم ورکول الله به اخرت کې ورکی او بیا نبی علیہ السلام و فرمایل ولو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بکر الا خلت الاسلام او کما د دین والے سره دراز دوست نیولې نو ما ابو بکر رازدار دوست نیولې وې خودم ردا چې بس دا زما په اسلام او دین کې رور دی څه مطلب خلیل د رازدار یعنی که چرتا دا دین د الله عام خودل زما ذمہ داری نه وي پیغمبر خو ټولو د پاره عام دینو خو ده کدا سیوا چې دا ما ته دا ویل شوی چې بس هه ستا چې سو خوخي هغه ته وخایا نو ما به دین صرف ابو بکر ته بیا خو ده خو چونګې دا د چې دین عام راغلی دی ها دومره دا بس خلیل ننی سم په دین کې خو دومره دا چې دامه د اسلام دو سورور دی او بیا و فرمایل په دې موقع ځکه چې دا راوتلیو دینه بعد بیا پورا نه دی راوته اخیری تقریر او راوتلو تفصیلی خبره وکړه نبی علیہ السلام بیا وې چې ولا یبقین فی المسجد خوخه الا خوخه ابي بکر دا څومره کېړکې چې دی جمعه ته کولو دي د کورونو نه دا تمامه کېړکې دی بندشي سیوا دا ابو بکر صدیق د کېړکې نه د کېړکو صرف سړی چې مچې مری ته ننوځي او دا قبله ده کنه قبله ته مخ کی نو دی خي طرف ته د خوا باب ابو بکر صدیق دی دنه چې سړی راشي لکه دا گیټ چې دی بار نم دی دنه نو دی روشندان د پاسه دغه د لیکلي دي حاجی خوختو ابي بکر دا د ابو بکر کړکیا وا هغه نه خو سمشت هغه ځای باندې دروازه ده هغه تباب ابوبکر صدیق ویل کی نو دغلتا لیکلیم دی دنه طرف دا نبی علیہ السلام ولی وی دا دې د پاره وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشاره کوي د خبرې ته چې زمان آباد با مشری او خلافت د ابوبکر صدیقی ابا چون کې مشری نو چې هغه کړکې باندې په اسانه مسجد تراځي دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت طرف ته اشاره ده علما وایي او دا د خصوصیتو د بلنه امام بخاری رحم الله د ابن عباس رضی الله عنه نه یو روایت کړي چې نبی علی السلام منبر توخت نو وې د اخیری مجلس د بد پوره په منبر کې ناز نو دا سیو چې په وګوې شړې را چولې وا او سره په کپړه تړلې وا ا کپړه غواړه وا دا د نبی علیہ السلام عادت مبارکو تیل به ډیر لګول پسا په وختو نو پټکې وو ناغه بیا ښا کېده خاص کر چې سپینه کپړی یا عام کپړم د تیلو اثر اخلي غوړ نو نبی علیہ السلام بعد دې پټکی نه لاندې په وختو رومال تړ هغه بنا بعد به بیا پټکې خوستا چې داغه تیلو غړواله دا پټکې سخانه کی نو هغه غړ کپړه باندې سر تړلې ځکه په سره درد وکنه او شړې ځان نرا توکړې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه موقع باندې دا ویل ویل مې عباس روایت کې راځي یا یوحناس الیا اے خلکو ما تراجوش او بیا وی اما بعد فإن هذا الحي من الانصار دا یوم دغه موقع دا او یاد ادا چې د پسیو بل مجلس ته نبی علیہ السلام دا خبره مو فإن هذا الحي من الانصار يقلون والناس يكثرون فمن ولی شی من امت محمد صلی الله علیه وسلم پس تتا ان یزور فی احدا او ينفع فی احدا نفل يقبل من محسنهم ويتجاوز من مسیهم نبی علیہ السلام انصار مبارک می او خبرو ځکه انصار ډیر لوی خلک او ډیر لوی تعاون کړو د اسلام سره اهل اسلام سره پیغمبر سره نبی علیہ السلام دا انصار ندی خلق ډیریږي او دی بلیږي دیو کمی یو خداوا چې بار نه خلق راتلل نو چې بار نه کسان راځي خپل دی تعداد کمی ده دای په نسبت او بل دا به افرین په انصارو خپل وطن کله ټول چا ته پرې خو ماجر پیغمبر او صحابه ماجر ما بار نه راغلي مشری هغه ته پرې خو بیا د نبی اسلام نه بعد مشری ټول عمر مهاجر وکړه دی چون نه کړ داسې عجیب خلک نو نبی علیہ السلام انصار به بس رو رو کمی خدا یاد ساته چې سو کم چې پتا سو کې انده کې مشر شو نو د انصار سره وخه کاوه د موږ سره خه کړی د دې خبر نه اړه نوس کدوی کې کم نیک سړی خی داغه نیکی اومنه قبول کړي او کو پدې کې یو سړی چرته غلطیو کی کنه نو معافي وته کوي دا ډېر لوی خلک دي موږ سره ډېر ښه کړي او دې ته اشاره مشوه چې تاسو کې سو کمیر شنو مطلب دا ده چې انصارو کې به خلیفہ نه راځي ځکه خلافت قریشو کې بیا ټولو چلے دغه دا سونا خلفا دي صحابه کرامو کې تقریبا و و وانه قریش بیا روس بنو میر علی الام قریشو بیا ابن بنو عباس را لرم قریشو دا ټول قریشو چلے ده او د بخاری او بل روایت کې دا خبره وسره وا چې نبی علیہ السلام دام وې بهرحال نبی علیہ السلام چې دا خبره کوي چې د دې کچرته یو سړی غلطیو کې نو غلطه نه مراد عامه غلطی ده حد شرعی نه ده مراد ځکه حد شرعی چاته نه معاف کیږي هم دا سه تیزه خبرو کې یعنی گزاره وسره کوي مطلب داو برحال یو بل بیان کړی دی د فضل بن عباس رضی الله عنه دا غیر روایت چې کی دی شي چې دا دغه واقع سره نږدې وي نبی علیہ السلام حمد او سنوي او دا غین آباد اما بعد فانه دنا مني خفوق بین ازهرکم فمن چاته چې ما بد ردی ویلی انسان نه چرته تیزه خبره مې وسره کړی او داغي عزت ما غستی په دې تیزو خبرو کله کله د بل بیزتی وشي نو زما عزت حاضر دی معنی دې بدل وای د دنیا نظم چې د چا حق را باندې او که چرته ما سوک وخلی نو زما د املا حاضر ده ما دی وخی بدل دی وای او کله چا مال ما اغستی نو زما مال حاضر ده ما نه دی خپل مال واپس وای پیغمبر دا چا نه مال اغسته ده نه عزت اغسته ده نه بیجا خلق والے ده خدا د پیغمبر لوی مقام شانم ده او وسره احتیاط هم ده چې دا چا حق را باندې پاتې نشي او بیا یو خبره وکړه چې ولا یقولن احد انی اخشا شحنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی دی ځان سره دا نه وای چې هغه د نبی علی السلام د بغض نه او یریږي څه مطلب کله چا حق یو کس مان حق والی نو دا دې زړه کې یاره نه پیدا کوي چې دا پیغمبر بنانه خپشي جوګوره مانه بدل واغش نه زب خوشاله ګم او یو بل روایت کې دا راځي الا وان الشحنا ليس من تبعي ولا من شاني چا سر بغض دشمنی کول دا زما شان او طبیعت نه ده دا چا سر بغض نه بلکې ز خوخوم او یو روایت او دیموي الا وان خيركم الي من اخذ مني شان كان له تاسو کې بهتر هغه څوک دی ما ته بخواه هغه څوکي چې داغه په ما حق یو منه د حق والی دی ډاډه کول نبی علیہ السلام بار بار وې نو صحابه کرام یې اوس دې بار بار وې راشه دا نبی علیہ السلام اوس غلی نو دې کې یو دو صحابه کرام پاسه او یا رسول الله زمون در باندې حق ده یو اسید ابن حزیرو اسید ابن حزیر رضی الله تعالی عنہ دا د مدینه انصاری صحابي دی د پاسه دوی د الله پیغمبره یو ورځ تا زوالم تا زوال اجر تا نبی علیہ السلام دا سلخت غلطه کې په دوله کې نو تا زوالم نبی علیہ السلام راځه مانه بدلوال او ته یا رسول الله نکنه اتا چې زه په کوم ورځوالم نو زما کمیس نو یعنی په بربنده دیوالو زما دا تشی لګیدلو نوس خو کپړو د پاسه نه کنه بغیر کپړو به بدللم نو نبی علیہ السلام صادر مبارک لری رازا والا چې څنګه هغه صادر لری کده ورمنډ کړي نبی علیہ السلام ته ور ترغاړه وت او په دې تشوي خلق پته یا رسول الله دامه دې د پاره وکړه چې یو ته قلار شي او دویم دا بس ما دا مقصد چې خپل دی دقه زما بدل ما تخپل حق معاف کړي پدې کې بل صحابي پاسه ددن آباد یا رسول الله یو موقع باندې یو درې روپې تا معنا غوسته وې ما درکړې یو کس راغله او تا نه غوسته نو تا وته دل ور ک بیا بز تعالی درکم نو زما غدری روپې ده د پاتې نو دیکي نبی علیہ السلام ویخا صحابي ته وې چې ورشه دلا فضل ابن عباس رضی الله عنه دلا ورک بعض روایتو کې راځي ابو بکر ته وی دلا ورک نا ولا پیسې ورک دې صحابي ته بیا رسو خلکو وې چوکور اله بیل 3 روپے پیغمبر نه واپس غستا و ته د الله بندگان روپے می مقصد نه وي نبی علیہ السلام وې تاسو کې هغه سړی ما ته خوخ دی چې چا په ما بدلی چې ویلی نو ما په دې محبوب خلکو کې ځان شمیره 3 روپې سره 3 روپې سره شي نه ده همای چې زه د نبی علی السلام د محبوبانو کې راشم نو بهرحال په دې طریقه باندې نبی علی صلوات و سلام خلکو ته دا خبره کړې و نو نبی علی صلوات و سلام په دې اخیری ایامو کې داسې واقعات هم شوي بهرحال دین آباد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویدا منبر نه را کوشو فضل بن عباس او قسم ابن عباس د ابن عباس رضی الله عنه زامن دوی د لاس نونی وو کوړته ننس بیا سنور واقعات د مرز وفات دوران کې شوی دي ان شاء الله ابا بیا ور کولو کولی ها استغفر